چې دا یو فرصت ته او یو غنیمت دی وقت الانسان هو حیاته ان شغله بالخير والصلاح وما فيه منفعته سعد وافلح د انسان دا وخت چې دا په حقیقت کې د ژوند دی کدای په خیر او صلاح کې مشغول کو او په هغه څه کې دا وقت صرف کو چې په هغې کې د ده منفعت وي نو دا انسان به کامیاب شي نیکبخته به شي وان فوته وضيعه شقي وخسر که دا وقت فوت کو ضایع کو نو دی به بدبخت شي او تاوانی بشي وهو مسؤول عنه بين يدي الله تعالى عز وجل يوم القيامه د الله وړاندې به فرض د قیامت د بندنه د دې باره کې تپوس کیږي ففي سنن الترمذي وغيره په ترمذي وغيره کې حدیث د ابو برزه الاسلمي رضی الله تعالی عنه راغلی دی امام ترمذي رحمت الله علیه دی حدیث لویلی چې حدیث حسن صحیح چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه د یو بنده قدمونه به پرز د قیامت د زینه پورته نشي تر دې چې د دنه تپوسو کړی شي د د عمر باره کې چې د عمر پس کې فنا کړو وعن علمه فيما فعل د علم باره کې به تپوس کیږي چې پس کې دا صرف کړو څنګه علم کړو د علم باندې څه کړیو عمل کړو کنه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه د مال بارکه به دوه ته پوسه کیږي چې څنګه دی ګټلو او بیا دی پس لګولیو وعن جسمه فيما ابلاه د جسم بارکه به ته پوس کیږي چې دا دی پس کې جوړ کړو تعالی می صحت در کړو نو دا دی پس کې لګولیو تعالی می ځواني در کړو دا دی پس کې صرف کړو نو د دې عمر باره کې به د انسان نه تپوس کیږي د وخت باره کې به سوال کیږي قال ابن القیم امام ابن قیم رحمت الله علیه په خپل مشهور کتاب الدا والدوا کې ویلي فوقت الانسان هو عمره في الحقيقه وهو ماده حياته الابديه في النعيم المقيم د انسان دا وخت چې دا په حقیقت کې د عمر ده دا د ده د ژوند د همېشه ژوند هغه ماده ده چې همېشه نعمتونه به دله په دې باندې ملاویږي وماده المعیشة الضنک فی العذاب الالیم او دا د هغه تنګ ژوند د ځونک معنا د الضیق د هغه تنګ ژوند چې په هغې کې به دردناک عذابونه وي یعنی دا وخت کې قیمتي کو نو دله به همیشه نعمتونه او کنه ضایع کو نو د لپاره به عذاب الیم وي تیر کی په غفلت کې په هیر کې او باطل امیدونو کې وکانه خیر ما قطعه به النوم والبطاله وی بیا په دې کې بهتر دا دی چې په خوب او بطاله کې تیر کی بطاله معنا ده التعطل عن العمل والقعود عنه چې سکار مارنه کې خاموش ناشته نو دا وخت چې په غفلت او باطل امیدونو کې تیرې نو دا غي نه خدا د چې په خوب باندې تیر کې یا سکار کسب نه کې بس خاموش ناشته هذا خير له فموت هذا خير له من حياته د داسې انسان مرګ د د پاره بهتر دی د ژوند نه و اذا كان العبد وهو في الصلاه ليس له من صلاته الا ما عقل منها بنده چې کله په مسکی نو د ده د موز نه بدله هغه برخه ملاویږي چې دی پې پوهیږي اسې پورته کېدل او ښکته کېدل نی فلیس له من عمره الا ما کان فیه بالله ولله نو عمر کې بم دله هغه څه ملاویږي چې د الله د پاره او د الله د رضامندۍ د پاره د کوشش کوي فعلى المرء ان يبادر شبابه واوقات عمره الى التحصيل نو انسان او شخص لپاره کار دی چې د تلوارو کې خپل ځواني لا وقت په دې نه ضایع کوي، په دې نه دوکه کېږي چې امېدونه کوي او د نن کار سبا له پرېږدي، فإن کل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها، هر یو ساعت او درنګ د عمر چې تېرېږي د دې څه بدل نشته، څه عوض یې نشته، وأن يقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة او لازم دي په انسان باندې. نو دی بیا د حقایقو ادراک نشي کولی او کم چې باریکې خبرې دي هغې له لاندې نشي ورکوزېدی وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الله یو سړی له په خېټه کې سینه کې دوه زړونه نه دی ورکړي چې د دې فکر یو طرف لمي بل طرف لم د دنیا سوچ دیم کوي تحصیل د علم دیم کوي وکذالک یقال دا په تذکرة السامع والمتکلم کې د هغه عبارت مصنف رحمت الله علیه ذکر کو وافضل الطلب ما كان في الصغر فانه اثبت له ولا يكاد ينسى وي بهترین وقت د طلب د علم د پاره هغه چې په ماشوموالي کې وړو کې عمر کې ځکه دا کلک پاتې کیږي او هېریږي نه روي عن الحسن البصري قال مشهور تابعي حسن بصري رحمت الله عليه به وي طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر حدیث د کول علم د کول په ماشوموالي کې داسې دي لکه په کاڼي کې چې کرخې راکاږي نو هغه بیا روانېږي نه وعن علقمه قال علقمه رحمت الله علیه بوي ما حفظت وانا شاب فكأني انظر اليه في قرطاس او ورقه ما چې کوم علم احادیث په ځوانۍ کې یاد کړي، ماشوموالي کې مې یاد کړي، نو اوس هم ته به وې چې زه هغې له په یو کاپۍ او یو پاڼه کې ګورم زما نصب العین دي مخې له میني. وفي الاثر الصحيح عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال په صحیح اثر کې د عمر رضی الله عنه نه راغلي دي چې دا امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی دی چې عمر رضی الله عنه به وی تفقهوا قبل ان تسودو یا قبل ان تسودو تاسو په دین کې پوه حاصلوي ځان په دین پوه کوي علم حاصلوي مخکې د دینه چې تاسو سرداران شئ تسودو معنا تجعلوا سادة چې تاسو مشران وګرځي ځکه یو سړی چې مشر شو نو بیا د تعلم نشي حاصلولې کله په دکې دا تکبر هم راځي چې وګوره زه یو رئیس یم او زه به اوس د طلباو سره کینم علم بس د کوم د قبل ان تسودو معنا ابو عبید رحمت الله علیه په غریب الحدیث کې دا کړي چې تفقهوا وانتم صغار تاسو دین زده کوئ په دې باندې ځان پوه کوئ، په داسې حالت کې چې تاسو ماشومان یئ. چې لوی شوئ نو بیا دغه موده د علم د زده کولو نه ده. دریم نمبر په آدابو د متعلم او د طالب کې التحلی بالاخلاق الاسلامیه الفاضله مع مشایخه واقرانه وعامه الناس طالب العلم لپکار دی چې اخلاق اسلامیه چې هغه غوره اخلاقو باندې دی ځان رنګ کی د خپلو مشایخو سره د دې چې کوم د سبق مرګري او امزولي دي او د عام خلکو سره ویل الشيخ فضل كبير على طلابه فمنهم ينهلون ومن معارفه يتزودون د استاد و یو لوی فضل د خپل شاګردانو باندې یو احسان دی په فمنه ينهلون داغه د علم نه د اسکل کوي لأن ذلك اقرب الى نفعه به دې چې دا سيزونه خپل زړه لراولي نو بیا د شیخ نه دی فائدہ حاصلول شي دا اقرب دی د د فائدې لا چې د خپل شیخ نه به فائدہ حاصلږي ويقال ویل شوی ان الامام الشافعي عوتب على تواضعه للعلماء فقال امام شافعي رحمت الله عليه ملامت کړی شو چې ته د علما وړاندې ډیر تواضع او عاجزي کې نو یغوي اهين لهم نفسي فهم يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها وایزه ځان سپکوم د دې خلکو روان نه نو دای زما عزت کوي زه چې ول ځان سمره سپکم نو دای زما عزت کوي او نفس تر هغه پورې عزتمن کېدی نشي تر کومې پورې چې دی تا سپک کړی ني عزت به ورله اله ملاویږي چې اول کې دی سپکوالی برداشت کړي د علم هغه تواضع او د هغې هغه ذل هغه دی د هغې تحمل وکړي د دې وجې نه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وی قال الامام قال الامام احمد لخلف الاحمر خلف الاحمر له امام احمد رحمت الله علیه ویلی دا مشهور عالم محدث او لغوي عالم د امام احمد رحمت الله علیه استاد دی ورلې ویلی لا اقعد الا بین یدیک زبنه کینم مگر ستاړ وان دی تاسو رب پوچت زینه کینم تعالی مخامخ بکینم امرنا ان نتواضع لمن نتعلم منه مونږ له حکم کړه شوی دی چې د چا نه مونږ زده کړه کوو نو هغوی له به تواضع او عاجزي کوو نو دا یو ادب شو د خپل شیخ دویم ان یجلس بین یدی الشیخ جلسه الادب د خپل استاد مخې له طالب په ادب باندې کینی بتواضع و سکون پاجزه یو سکون سره و یسغی الیه دا خبرو لبغوک کی دی ناظرا الیه مقبلا بکلیته علیه هغه له به ګوري او مکمل به هغه له متوجه وي عاقلا لقوله متفهما لمراده د هغه په خبره به ځان پوهوي د هغه چې کوم مقصد دی نو د هغې فهم به حاصلوي ثالثا أن يدعو للشيخ عند افتتاح القراءة عليه وعند الفراغ منها د چې کله د قرات ابتدا کوي استاد له سبق لولي نو ابتدا کې بم شیخ له دعا کوي او کله چې سبق بس کوي په هغې کې به هم ورله دعا کوي دا د سلفو طریقه وه رابعا ان يحسن سؤال الشيخ اذا سأل چې کله د استاد نه ستپوس کوي نو په خیسته طریقه باندې بکوي وليتحين الوقت المناسب لذلك دې لپاره به د مناسب وخت انتخاب کوي چې په کوم وخت کې سوال مناسب دی دا نه چې هغه درس شروع کړي او د هغه چپ کی او غل وای چې زما ته پوس دی چې کله هغه درس بس کی یا خاموشي په منځ کې نو د تپوسو کی وليتجنب سؤاله اذا كان مشغولا او غير متهيئ للاجابه او د ځان بچو ساتي داغه د تپوس نه چې کله هغه مشغول وي په درس کې یا بل سکار کې او یا هغه تیار نی جواب ورکولو لا داسی حالت کی دی دینه سوال نه کوي ولیحذر من املاله و اضجاره طالب العلم دی د دینه ویریږي دینه د ځان وساتي چې خپل استاد ستړی کی املال معنا ده د غستړیواله و ازجاره او هغه د ملامت کی داسې وخت کې د سوال نه کوي چې د لپته د زما د سوال جواب ورسره نشته نو دامخه خبره نه ده چې شاګرد داسې سوال د استاد نه کوي خامسا ان يعرف للشيخ حقه ولا ينسى له فضله چې د خپل استاد غ حق پیجني او داغه فضل او داغه اوچت شان نه هېري قال شعبه شعبه بن الحجاج چې د امیر المؤمنین فی الحدیث وې د فرمایل كنت اذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيى کله چې زه د یو سړی نه حدیث واورم او یو حدیث ته زده کم نو زه داغه غلام يم تر کوم چې ژوند يم پښتو کې خلک وي ټول عمر به غلام يم نو زه د خپل استاد ټول عمر غلام يم وقال ايضا ما سمعت من احد شيئا الا واختلفت اليه اكثر مما سمعت منه امام شعبه بدام فرمایل ما چې د چا نه څه شی زده کو څه ټکی مې زده کو نو زه هغه له دومره ډېر راځم چې دومره ما د هغه نه ډېر څه زده کړي ني او دی به تعویل کوي داغه په هغه افعال او کارونو کې چې دله دا ښکاری چې حق خود دې برخلاف دی خو استاد اولی زما د حق خلاف وکړه نو داغي د پاره بده سه خپل تعویل کوي او خپل محمل باور لټي کې دې شي د دې وجې نه کړي کې دې شي د دې وجې نه کړي وعن بعض السلف قال بعضی سلفو به فرمایل، من لم یصبر علی ذل التعلیم بقی عمره فی عمایة الجهالة، چا چې صبر ونه کړو د تعلیم په هغه ذلت باندې، د هغې په هغه سختو باندې، نو ټول عمر به دی د جهالت په هغه تیاره تیاري او ړوندوالي کې پروتي ومن صبر عليه آل امره الى عز الدنيا والآخره ان جفوت طبيبه که تا بد اخلاقی وکا څه خواله دی وکړو د هغې د ډاکټر سره طبیب سره چې ته ډاکټر سره بد اخلاقی کې بس په بیماری بیا صبر کوه بیماری دی خکیږي نه واصبر لجهتك لجهلك ان جفوت معلما ته په خپل جهالت باندې صبر وکا که تا سختی او بد اخلاقی وکړه د معلم سره ځکه اهل علم ذکر کړي وي المعلم والطبيب لا ينصحان الا لم يكرما معلم او طبیب تر هغې پورې تا له نصیحت نه کوي څه فایده نه درکوي چې تا د هغوی اکرام نی کړی نو ته چې د هغوی سره بد اخلاقي کې او په بدو اخلاقو سره ورله مخې له راځې نو بیا په بیماری کې به پروتي چې ډاکټر سره دا معامله کې او په جهالت کې به پروتي چې د استاد سره دا تعامل کې سابعا شپږم په آداب د شیخ کې دا دي ان يشکر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة چې د خپل شیخ شکریا به ادا کوي چې د فضیلت کم کارونه د له خول پاغي باندې ودرولو او چې د له رټنه ورکړي د نقیصت په کارونو باندې چې د دنه یو کوتاهی وشي پاغي توبیخ او رټنه ورکي نو پدیبم د شیخ شکریا ادا کوي او چې د یو خکارو کی او هغه د دې شاباسې ورکړي نو په دې به هم د شیخ شکریا ادا کوي او علا کسل یعتریه یا په دې طالب کې څه سوال راځي نو استاد ول رټنه وکي او قصور يعانيه یا په دې کې څه قصور راځي او غیر ذلک فإن في ذلك ارشاده وصلاحه په دې کې د ارشاد د د صلاحیت ته ويعد ذلك من اعتناء الشيخ به ونظره اليه دا د خپل شیخ په د باندې یو کرم نه چې په غلطۍ باندې د لا زور نه ور کوي او په ښه کار باندې د لا شاباسه ور کوي ثامنا اتم د په آداب د شیخ کې دا دی ان يدعو له مدة حياته وبعد مماته ويرعى حقه ما استطاع چې هغه ژوندې نو د بور له دعاګانې کوي کاغه وفاتم شنو د بور له دعاګانې کوي او د خپل وس مطابق دغه د حقوق رعایت وکي خیال بساتي طالب العلم له پکار دي چې د خپلو مرګرو د رفقاو کم چې د سره په دې مجالسو د علم او درس کې مرګري دي چې د هغوی توقیر او احترام کوي او د هغوی سره خیسته معامله او تعامل کوي كما أن عليهم جميعا التعاون فيما بينهم في تحصيل العلم والإفادة من الشيخ لکه څنګه چې په دې ټولو طلباو باندې دا لازم دي چې په خپل منځ کې د یو بل سره تعاون او مرګرتیا وکړي په تحصیل د دې علم کې دغه شانتي څوک چې زر زر لیکل کول شي غو استاد لړوان دي کی چې دته نه پوره لیکلو کی او دی بیا خپل لیکل دی نور مرګرو لورکې کوم نه چې لیکل پاتې دي چې غیتی نه خپل لیکل برابرای وعليهم ترك الحسد والضغينه والشحناء فيما بينهم په دای باندې دا لازم دي چې حسد نه کوي د یو بل سره بغض نه کوي دشمنی نه کوي اذ المقصود التعلم لا التعالي مقصود څه شی دی چې د علم حاصل کی دا مقصد نه دی چې په یو بل پورتواله راولي مقصود د علم نه څه شی دی چې انسان کې عاجزی راشي دا مقصود بني چې د په یو بل باندې تعالی کوي زه د تانه پورته ام ته زمانه پورته اذ الحاسد في ظروف طالب العلم مشكوك في نيته واخلاصه في طلب العلم ځکه کم سړی چې په طلب د علم کې حسد کوي د مرګرو سره نو د په نیت کې شک کړی شوی دی چې د کې اخلاص نشته لانه انما حسد لكون الثاني صار له جاه عند الناس د دې بل سره حسد ولیکي چې سبب داغه مرتبه پورته په خلکو کې وله کلمه والتف الناس حوله د ده به یو اوچت شان وي، خلک به ترې ګېر چاپېره ناست وي، فحسده لکونه یرید الدنیا، نو دی ورسره حسد شروع کړي، ځکه د ده اراده دنیا ده، چې سبا به ده نه ګېر چاپېره خلک ناست وي او اوچت نوم به وي، خلک به یې قدر او عزت کوي. اما لو کان یرید الاخرة حقا ویرید العلم حقا، که په حقه باندې د ده د اخرت او د علم اراده وی، لسأل عن هذا الرجل الذي التف الناس حوله واخذوا بقوله، نو تپوس به کړه وې د دې سړی نه چې کوم د غیر چاپیره ته خلق ناس دي او دا اقوال راغلي تسأل عن علمه لتكون مثله ايضا تپوسو کداغه نه د علم چې تم داغه غونته شي تجيء انت لتستفيد منه تم اغل راشه چې داغه نه فائدہ واخلي اما ان تحسده وتشوه سمعته کته داغه سره حسد کې او داغه شهرت وبالعموم فقد حث الدين الحنيف اهله على التحلي بالاخلاق الفاضله مع كل احد عموما دین اسلام مسلمانانو لدا حکم کړي تیزی ور کړي چې دای په هغه بهترینو اخلاق باندې ځان رنګ کی هغه اخلاق کده هر چا سره وي کده استاد سره وي کده مرګرو سره وي کده عام خلکو سره وي والتزين بالعادات الجميله ځان ښايسته کړي په هغه ښکلي عادتونو باندې، ورتب عليها اعلي الدرجات في الدنيا والآخره او مرتب کیږي په دې باندې دین چې دی مرتب کړي دی په دې باندې اعلی درجات په دنیا او آخرت کې دین اسلام ویلي چې څوک دا اخلاق لري په کور کې فی ربض الجنه د جنت په طرف کې ربض معنا د اسفل الجنه د جنت په لاندې طرف کې لمن ترک المراء وان كان محقا چا چې جنگ جګړې پرې خو دی اگر کده په حق ای چې دا جنگونه پرزونه نه کوم اگر چې زما حق کیږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې د جنت په لاندې طرف کې د د کور ذمہوار یم دلا وببيت في وسط الجنه لمن ترک الکذب وان کان مازحا او د جنت په منځ کې د کور هغه چا له ذمه وار يم چې دی دروغ پرېږدي اګر که دی ټوکې کوي په ټوکو کې هم دروغ نه وایي وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه او د جنت په اعلی ځای کې د کور ذمہوار هم هغه چاله چې خپل اخلاق خیسته کړ نو په خیسته او اخلاق باندې د جنت اعلی مرتبه ملاويږي